باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا ځای دی کنه مسله دا و چې کم خلک چې سره او سپین را جمع کوي د حلال او د حرام خیال نه ساتي د الله د حق او د بنده د حق خیال نه ساتي خالی چې به شی ډیر شي نو دا بیان دا غې دی فی نار جهنم په اور د جهنم کې لکه تاسو چې هغه سیخونه ګرموي او بیا په غویله یا چې دی خرله یا کچرله داغونه ورکوي هغه سي فتوکوا بها نو داغلی بشي پاغي باندې فتوکوا نو داغلی بشي بها پدې باندې پدې خزانو جباههم تندی د هغوی ټنډې د هغوی جباههم تندی د هغوی وجنوبهم اړخونه د هغوی وظهورهم او شاګانې د هغوی تندی او دارنګي سشو اړخونه او دارنګي شاګانې دا به داغلی شي مفسرین حضرات وی دا درې ولې ذکر کړه وی داغي وجه دا ده چې دله حقدار راشي چې مال خو خپل حق راکه دی وته دا ټنډ را تروشه کی او دا دی وته سره غون کی خلک وی په تندی مازیګر شي دا دی پرز د قیامت په پا دغه مال باندې چې دا حق ته پر دی نه ورکه د قزینه باندې پیداغه کیږي دا غلی کیږي به خپه کیږي ما دا استاخ او ما غشیو چې هغه تا ځان لراجمه کوو کله نا کله حقدار ورته راشي دی وته وی مړه نو زه تختم خو نه داسې دا اړخ ورواړی دقه اړخ چې ته حقدار ته وراړی په دې باندې دغه اړخونه داخلي کیږي کله ورته چور شا ورواړی دا شاګانې به دغه کیږي فذوقو تاسو اوسکه ما سزا د هغه کنتم تکنزون چې تاسو برا جمع کولو فذوقو تاسو اوسکه ما بدل د هغه کنتم تکنزون چې تاسو برا جمع کولو وقال احمد بن شعيب بن شعيب بن سعيد قال حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن حضرت خالد وی خرجنا مع عبد الله ابن عمر اوت من سره د عبد الله ابن عمر د دې صحابه سره به خلق په سفر باندې وتل کدی به چرته داسې بار چکر لته په چکر به وسره وتل ویل کدا موقع غنیمت ته چرته یو حدیث به وورو نو مونږ اوتو سره د عبد الله ابن عمر قبل قبل ان تنزل الزکات مخکې دا غینا چې نازل کړي شو حکم د زکات کله چې عبد الله صاحب وی فلما انزلت کله چې نازل کړی شو حکم د زکات نو بس بیا مسله دا راړله چې په لکونو نه نن سبا په کورونو باندې په کورونو نه د دینه بره جمع کوي جایز دي جایز دي خو په دې شرط باندې چې زکات ته نه لکوي کم مال نه چې سړی زکات ورکو دا چې څومره مالی دا چوه دا سه پاک صفا شي بس نه پکې ګناي نه پکې بلسي نو فلما انزلت کله چې نازل کړی شو حکم د زکات نو جعلها الله وګرځاو دا زکات الله طهرا پاکوالی للاموال د مالونو دینم دا معلومه شوه چې والذین یکنزون الذهب نه مراد مطلق را جمع کول ندی مال ساتل حرام نه دي چې مال اونه ساتي زکات به چرته ورکې دا هغه صورت کې دي چې زکات یې سړی نه ورکوي حلال حرام خیال نه ساتي نو د هغې دپاره دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله پنځ د الله الله چې کله دنیا پیدا کړه د کال د پر الله تعالی دولس میاشتې مقرر کړې ښه ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو د کال د پر عند الله پنځ د الله اسنا عشر شهرن دولس میاشتې دي او فی کتاب الله د الله په کتاب کې لاندې لیکي چې یا د کتاب الله نه مراد دی په حکم د الله کې یا د کتاب الله نه مراد دی لوح محفوظ په دې کې لیکل شوی لوح محفوظ کې چې کال کې به دولس میاشتي د محرم نه به شروع کوي او په کوم ځای به ودروي په ذل حج باندې به ودروي خا او دا الله چې دا میاشتې مقرر کړې دي دا دولس د کال د پاره نو دا کله یوم خلق السماوات په هغه ورځ چې الله پیدا کړ اسمانونه والارض او ځمکه منها بعضې د دې دولسونه اربعتون حرم هغه دي څلور میاشتې عزتمنې یاره دا څلور میاشتې پکړې دي عزتمنې دي که چا پکې اعمال وکړل د اعمال بیا اندازې بدله ده او که چا پکې ګناهونه او معاصي وکړه د هغې ډېره سخته ګناه ده اربعتون سلور میاشتې دي حرم چې هغه عزتمنې دي ذالک الدین القیم دقه د دین نیغ ولاړ الکه چې الله دین نیغ ودروي نو هغه دا دی چې د دغه میاشتو خیال ساتي حرام او حلال او د جایز او د ناجایز د دې خیال ساتي ذالک الدین القیم دقه د دین نیغ ولار د قیم معنا کوي القیم قیم چې دی هو القائم هغه نیغ ولاړې سیده پورا عمل چې پیوشي کیسه داسې وه دی ځکه ووی دا څلور میاشتې دي درې یو ځای دي یوه بېله ده یو ده ذوالحجه ذوالقعده دا د واړه اختر پسې بله میاشت نه ده ذوالقعده دا یولسمه میاشت ده بیا ذوالحجه دا د غټ اختر میاش ورپسې محرم دا میاش درې دا شو او یو بیل د رجب هغه بزرګ میاشت نه ده دی به داسې چل کاو دا خو ټول کاروبار د دوی نو خالی به د کور مخې ته ناستو جنګونه به کول نو چې کله به ذوالقعده ذوالحجه دې کې جنګ هم منو نو ذوالقعده ذوالحجه او محرم دی به دا دوه میاشتې چې وکتلې نو ټینګ به نه شو وی راځی سره جنگونه کوو هلته به محرمو محرم کې جنګ منو دی به وی سکال محرم رستو دی او سفر را مخکې ده نو دی به داسې وي سږکال داسې د ذوالقعده ذوالحجه سفره نو په دې سفره کې به سره وجنګېدل وجنګېدل خولې به یې وویستې نو بیا به وی سفر ووته اوس محرم شروع شو بس جنگ منه شو دا دغه به کو حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خا قال رسول الله وی کله چې رسول د خلکو به دا میاشتې وړاندې کولې یو کال به وړاندې کولې رستو کولې دا به وي څه تقریبا شل پنځه کاله پس بیا دا میاشتې سمېدې مخکې دا میاشتې ټولې ګډې وړې وي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسم کال له هجرت باندې حج کو نو دغه وخت کې میاشتې بیا سمې وي ذوالحجه ذوالحجې ته راغلی وه محرم محرم ته راغلی وه سفر سفر ته راغلی وه قال رسول الله وی ان الزمانه یقینا دا زمانه قد استدار اگر او ګرځیدا که هیئته پشان داغه شکل داغه یوم خلق السماوات والارض هغه ورځ کې چې الله پیدا کړ اسمانونه او ځمکه نو اسمانونه او ځمکه چې پیدا کړ نو په دې ترتیب میاشتې وي محرم بیا ورپسې سفره ربیع الاول ربیع ثانی جمادی اولا جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده ذوالحجه او دا دوی سره ګډې وړې کړې وي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسم کال د هجرت باندې حج ته ته نو دا میاشت بیا سمې وي په دغه کال نو ان زمانه یقینا زمانه چې د قد استدار هغه راوګرځېده که هیئته په شان دغه شکل دغې یوم خلق السماوات خلق الله السماوات والارض هغه ورځ چې الله پیدا کړه اسمنونه ځمکه او بیا وی السنتو میاشتې د کال اسنا عشر شهرا هغه دولس میاشتې دي الله تعالی د میاش د کال لپاره دولس میاشتې مقرر کړې دي خو منها بعضې د دې دولسونه اربعتون حرم هغه دي څلور عزت څلور عزتمنې میاشتې دي سلاسن متوالیات په دې سلورو کې درې میاشتې پر لپسې دي ښه مسلسل ذوالقعده ذوالحجه محرم ذوالقعده هغه درې پر لپسې سدي یو ذوالقعده ده بل ذوالحجه ده لکه پښتانه دې ته سوی کوز وته څه وایي میانه وته وایي که څه وته ذوالقعده میاشت نه ده تاسو ته هم نه درځي دا ماله راته خو سره نه ير دی څه شي میانه ده ښه ستاسو د حشه وی وی د رجب نسبت مزر ته وکنو ولی دا خو د مزر قبیله رجب نه دا خو در چا ده وی نسبت زکه وکړه چې دوی به بیا اندازې قدر کو دري الذي هغه مزر لکه تاکید در تکی چې د نګړه وړنش بین جمادا چې هغه په منځ د جمادی ثانی کې ده او وشابان او د شابان کې ده نه تاسو پښتانه او ته سلور خور سلور خور یو کنه خويندې وي نو دا سلورمه خويند خور چې ده دا زما خیال دی ربیع ثانی ده ربیع الاول بیا ربیع ثانی دا اوس ربیع ثانی ده دا دولسم چې د خلک وي دا ربیع الاول ربیع ثانی نو جمادی اولا نو بیا دغه دی جمادی ثانی نو بین جماده اغه رجب چې په منځ د جماده کې د جمادی اولات اوله ده و شعبان او د شعبان کې ده شعبان دا د رمضان نه مخکې نه ده بزرګ میاش چې ده نو د شعبان میاش او د جمادی ثانی په دې منځ کې ده دا سلور میاشتې دي باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول دغه چې ثانی یسنین اس هما فی الغار اس یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع د هجرت بیانې د شپې ووت د مکې نه ابو بکر صدیق هم ورسره دی داسې چې لاړ شه دې طرف ته دسي دی پلو الته یو غر دی جبل ثور وته وی د جبل ثور د پاس عجیب نغه د غر عام طور باندې غارونه چې دی د غر په اړخ کې دا د غره د پاسه دی پاسه الته چې لاړ شي یو غار دی دوه غار دی غار ثور هغه ته وی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې الته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسره دا خلک چې رالل دا کافران را خواره شو چې وای دا خو زمونږ نه ووت چې ووت نو دی غره ته مرالل دی غار ته مرالل نو دا داسې غار دی چې دې ځای کې ودرېږي نو چې ورکوزېږي اوس خو دوی ورته بله لاره جوړه کړې نو داسې خپې به ښکته کې او ځان به ورغورځي دا کافران دلته رالی دلته ولاړ دي ابو بکر صدیق رسول الله ته وی حضرت که خپو ته او قتل منگ وینی پیغمبر سم ته پروا مکوا منګ دویو دریم را سره دغه دی الله دی نو وی اذ یقول لصاحبه انا ثانی اسنین په داسې حال کې چې رسول الله دویمو د دوو دو کسانو چې دوی کنه نو ار یو پکې دویم دی اذ هما فی الغار پاغه وخت کې چې دا دواړه په غار کې او رسول الله هم په غار سور کې او ابو بکر صدیق هم په غار سور کې حضرت ابو بکر صدیق خفګان کو چې خدای خیر وکي چرته دا خلق رسول الله ته تکلیف ونه رسي نو هغه ورته وایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن خفګان مکوه ان الله معنا معنا زمونږ سره څه مطلب معنا ناصرنا د معنا دا مطلب دی چې ناصرنا الله زمونږ مددگار دی تاسو وایې کنه پلانې مونږ سره دی هغه په خور کې خدای پلانې مونږ سره دی مطلب دا دی داغه نصرت او داغه مرګتیا مونږ سره ده نو دقص ان الله معنا معنا منسو یعنی ناصرنا الله زمونږه ناصر دی فانزل الله سکینته علیه الله راولېږه خپل آرام علیه په خپل پیغمبر پروایم نه وه سکینه فعیله وزن دی او دا په مصدر دی من السکون دا د آرام نه دی الله راولېږ په پیغمبر باندې یا په ابوبکر صدیق باندې آرام پروایم نه وه چې یا څوک شته یا نشته حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر قال ابو بكر الصديق وي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد رسول الله سرا في الغار په غار سور کې نو چې په غار سور کې نو ما خود ته وی شه دا د پاس نه برا کوزيږي فرأیت آثار المشرکین نو ما اولیدل خپې د مشرکانو نو قلت یا رسول الله ما غلی غوندې وته ووې ای د الله رسوله لو ان احدهم کشر یو د دوی دا دا خپې دي نو د دې خپو د وجې نه مونږ پناه یو که چېرې یو د دوی رفع قدمه قدم اوچت کي نو لاندې مونږ ویني نو رآنا هغه به مونږ وویني نو قال رسول الله ورته وایي خدای دې په خیر کا څه معمولي جماعت نه دی ما ظنک باثنین څه ګمان دی ستا په دوو ملګرو الله ثالثهما چې الله یې دریم دی موږ دوه نه یو درې یو یو زه یم یو ته یې یو را سره الله دی د هغه مدد موږ سره دی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه دا مختصر دغه دا دی چې کله حضرت معاویه سه وفات شو نو داغه په ځای باندې هغه ځان د پاره خپل زوی امیر دغه نائب مقرر کړو نو یزید نه دی هغه حکومت هغه واغشت نو هغه د خلکو نه بیعت کو نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د بیعت نه انکار وکړ چې موږ د یزید بیعت نه کوو دا لایق د حکومت نه دی خیر دا کې دا کې دا بیا پدې کې ډېر لانجې وشوې بیا یزیدم دغه شو نه دغه د حضرت امر شو چې مړ شو پدې کې مروان ابن حکم راغی مروان ابن حکم چې راغی دلته عبد الله ابن زبیر هم دغه وکړو اعلان وکړو د خلافت چې خلیفہ زیمه چې د خلیفہ زیم نو د مکی خلکو بیعت وکړو د مدینی خلکو بیعت وکړو د عراق خلکو بیعت وکړو د مصر خلکو د خراسان او د علاقې دویم بیعت وکړو د شام اکثریت خلکو بیعت وکړو نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس ته وی دی په مکه کې وو چې تم بیعت وکړه زما هغه وته وی زه بیعت نکوم زه به علی بیعت کوم چې مسلمانان متفقه یو سړی امیر مقرر کړي لا متفق نه دي خیر دا مسلې پکې وي هغه به ورپسې جرګې لیږلې چې ته زما بیعت وکړه او عبدالله بن عباس صاحب بیعت نه کوه دا واقع بیانوي اوس دا څو څو ځله به دا دغه راشي دا خبره انه قال دی عبد الله ابن عباس وی حين وقع بينه کله چې واقع شو په منځ د دکی و بین ابن زبیر او په منځ د عبد الله ابن زبیر کې د عبد الله ابن زبیر او د عبد الله ابن عباس لمنس کې دا خفغان واقع شو او ته وی زما بیعت وکا دی ورته وی ز بیعت نکوم د دې به ما به سو سو وجرش دا ابن ابي مليکه نه دی ابن ابي مليکه دا خلق دو قسم جوړي د یو شان جوړ کړي د عام خلک بل شان جوړي قلت ابن ابي مليکه وي ما عبد الله ابن عباس ته وی چې صاحب د د بیعت ولې نه کې د عبد الله ابن زبیر بیعت ولې نه کې خو سړیره لوی هستی ده دا ولې نه کې ځنې خلک وایي چې نه ده قلتو نه مراد لکه دلته لیکلي دي که نه قلتو ته لاندې دو لیکلې ده او دغه شی دی هلته ابن عباس ته هم دو لیکلې ده نو مطلب دا دی چې عبد الله ابن عباس وی قلت ما وی ځان سره چې عبد الله ابن زبیر سم معمولی سړی نه دی معمولی نه دی لایق د دغه د خلافت خو چون کې خلک په د باندې متفق شوي نه دي نو زه ځکه بیعت نکوم قلتم ما ووی چې ابوه الزبیر د عبد الله سي پلار څوک دی حضرت زبیر ابن عوام دی او زبیر ابن عوام په عشره مبشره کې دی ښا سمامولي سړی نه دی په عشره مبشره کې دی یو د پلار طرف نم لوی دغه دی او د مور طرف نه و امه اسماء او مور سوک ده اسماء بی بی ده د مور طرف نه معمولی نه ده د ابو بکر صدیق دغه ده لور ده او د خاله طرف نه و خالته عائشه او خاله داغه د مور خور چې تاسو ته وایغه عائشه بی بی ده وجده او نیکه یې څوک دی ابو بکر د مور طرف نه نیکه څوک دی ابو بکر صدیق وجدته او د پلار طرف نه نه څوک ده صفیه د رسول الله دغه نه وه ترور محترمه دا په دغه باندې واده وه عوام باندې نو بیا د هغې زوی وشو زبیر نو نیای چې دا هغه صفیه ده نو ما وی هر طرف نه خاندانی کمال الله وته ورکړی دی خیر دغه وی هغه ځای کې عبد الله ابن محمد ته ګوره هغه وی حدثنا ابن عینا عن ابن په ان سره دی کنه نو ان سره د احتمالي چې دا دلته منځ کې سو غورځېدلی نو دی وی فقلت دا عبد الله ابن محمد وی چې فقلت لسفیان ما سفیان ته وی دا سفیان ابن عینه نه دی چې تو خالی عن وی نو لګ ما ته سم سند بیان کا اسناده د دې حدیث سند دا خو ته په عنعنه سره بیانې خو سم سند راته بیان کا وی ښه غوږ کېده فقال نو دغه وی سفیان ابن عینه او سند شروع کو حدثنا خو چې حدثنا ابن جریج وی دلته پکې منځ کې بل راټوب کړو چې بل را ټوب کړو صاحب دا کار څنګه دی دا غریب نه هغه دغه حسنات بیانول څه کړل یې رې کړه ته پاتې شو فقال سفیان وی حدثنا خو چې حدثنا تراغه نو دلته ما به منس کې پکې بل سړی وسره خبره وکړه فشغله انسان نو مشغوله که سفیان له انسان یو بل انسان او بیا د ابن جریج ونوي ولم یقل ابن جریج او ابن جریج ونوي حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكه عبدالله ابن ابي مليکه وی چې وکانه بینهما او په منځ د دې دواړو کې د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم په منځ کې او شی انس شی خپلو کې سره لګ خپو د عبد الله ابن زبیر او د عبد الله ابن عباس منځ کې څه خپګانو هغه وتوی ما سره بیعت وکاو د بیعت نکوم خ فغدوت علی ابن عباس زه سبای کې ورلم عبد الله ابن عباس ته دا ابن ابي مليکه وي ما وته وي يسبا ته د عبد الله ابن زبير بیعت ولې نه کې چې بیعت نه کې نو خو مطلب دا دی په حرم کې وسره جنگ کې نو حرم کې خو جنگ منه دی فقلت ما وته وی چې ته داغه بیعت نه کې نو اتریدو آیات اراده کوي ان تقاتل ابن زبیر چې ته او جنگیږي د عبد الله ابن زبیر سره او فتحل حرم الله او حلال او ګرځي حرم د الله د الله حرم کې خو چې دی جنگ حلال نه دی او ته حلاله فقال نو هغه راته وایي زه جنګونه نه کوم جنگونو چې دی دا په نصیبه د عبد الله ابن زبیر او د مدغه کې رسیدلی د بنی امیه و بنی امیه به جنگونه دلته کوي عبد الله ابن زبیر به دلته جنگ کوي زنه کوم فقال عبد الله ابن عباس وی معاذ الله ز پنی نسم په پنی د الله او دو روره زه دلته جنگ نکوم ان الله كتب یقینا الله پاک مقرر کړی دی ابن الله پاک مقرر کړی دی په لوح محفوظ کې ابن دی جنگ د پارسوک ابن زبیر عبد الله ابن زبیر و بنی امیه او بنی امیه دا یزید او معاویه سره د دې نغنو محلینا چې هغوی حلالونکي د حرم دي زه د دا حرم حلالوم نه ول و انی والله عبدالله صاحب وی په خدای قسم چې زه چې یم لا احله ابدا زه به دا حلال اونه ګرځوم همیشه دلته به جنګ ونه کم د دې وجې نه بیا دې د دې ځای نه لاړو طایف ته او بیا هملته طایف کې وفات هم شو قال عبد الله ابن ابي مليكه وي دې کې د عبد الله ابن زبير د طرف نه جرګه راغله قال الناس او وی خلق دغه کوم جرګه چې د عبد الله ابن زبير رضی الله تعالی عنہ و دغه خلق وی عبد الله ابن عباس ته چې حضرت بای ابن زبير تبعتک د عبد الله ابن زبير عبد الله ابن عباس وی چې دا جرګه پراله نو فقلت عبد الله ابن زبی عبد الله ابن عباس وی فقلت ما وتوي چې یا خلکو عبد الله ابن زبیر لایق د خلافت دی ولې خلافت خو سددنه لره نه دی و اين بهذا الامر عنه او شرط دې دا کار ددنه و اینا بهذا بهذا الامر او شرط د دا کار لري عنه ددنه دا امر د خلافت مسله د خلافت خود ددنه لري نه ده دی خو حقدار د خلافت دی مخکې ګوره نسبی کمالات بیان کړو څنګه لایق د خلافت ته اما ابوه پلار چې زبیر ابن عوام د عشره مبشره کې دی او اب اما ابوه فحواری النبی صلی الله علیه وسلم هغه خاص ملګری د رسول الله رسول الله به وی چې د هر پیغمبر یو حواری او زما حواری چې دی نو هغه زبیر ابن عوام دی حواری خاص دوستم وی حواری امداد کون کی تم وی خ نو ابوه پلار د د حواری دی د چا پلار اندغه دی دا پلار سوکو یریدو اراده ده د د عبد الله ابن عباس په پلار سره الزبیر زبیر و اما جده او ارچ د د نکده د مور طرف نه دا اوس هغه دغه د ترجمه الباب سره دا حدیث برابرېږي نیکه چې دی د مور طرف نه فصاحب الغار هغه څوک هغه صاحب الغار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار ثور کې وو یرید مقصد د نیکه سره سره ابا بکر ابو بکر او مور څوک دا و امه او د مور محترمه چې اسما ده فذات النطاق هغه خاوند د نطاق ده نطاق وای کمربند ته په خوا به خزو کارونه کول درانه کارونه نو داس یو ټوټه و د املانه به تړلې تو کړې و سړی چې کار کوي نو د املانه کپړه چې تو کې نو بیا سړی له زور نه ورزي دې ته کمربند وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو نو اغلی سامان د دغه راغون که د سفر نو په ګوډي کې واچو نو د ابو بکر صدیق په غون کور کې څه شی نه ملاویده چې دا د ګوډي خله په وتړي نو دې دا دغه را واغشته خپل کمربند او په دې ولا دا دغه وتړه هغه د ګوډي خله نو دې ته خلک څه وای ذات النطاق خاوند د کمربند نو سماموري خو دغه خونه ده مور هم داسې ده پلار هم داسې دی د مور طرف نه نیکه هم داسې دی مور هم داسې ده و اما خالته او هر چې د خاله ده د مور خور فام المؤمنین هغه د ټولو مؤمنانو مور ده یریدو اراده کوي عبد الله ابن عباس په دې باندې سوق عائشه حضرت عائشه و اما عمته او هر چې د د عمه ده د پلار خور نو فزوج النبی صلی الله علیه وسلم هغه بیبی ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عبد الله ابن زبیر ترور عمه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو بیبی و دا سوک ویا وی یرید خدیجه د عبد الله ابن عباس مطلب دغه د خدیجه خدیجه بی بی د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ترور و اصل کې ترور نه و د پلار ترور ده ځکه چې د خدیجه بی بی د پلار نامه ده خویلد ریاض خویلد د عبد الله د پلار نامه څه ده زبیر د زبیر د پلار نامه څه ده عوام د عوام د پلار نامه ده خویلد نو خدیجه بی بی او عوام دا سره رونه دي دا سره رونه دي نو بیا د عوام زی سوک د زبیر نو د زبیر چې دی نو دا دغه ترور ده حضرت خدیجه خو چون کې د پلار ترور ته خلک ترور وای نو ځکه وته د وی دا ګوره بیل خاندان دی اوس بر تراشی خا د خویلد بیا د پلار نامه ده اسد نو دیتا د حضرت خدیجه بی بی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دیتا خلق بنی اسد وای د تبوس راشي بنو اسد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا دغه نه دی بنی امیه دا بیل دغه دی دا عبد مناف صاحب ترسی دا د عبد مناف صاحب اولاده ده او دا ماوی عبد الله ابن زبیر او خدیجه دا چې دینو دا د بیا ده اسد صاحب اولاده ده خا نو د د عما هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صد بی بی ده و اما عمت النبی صلی الله علیه وسلم او هر چې ترور ده د پیغمبر علیه السلام چې هغه صفیه و نو فجدته هغه د دنیا ده هغه د دنیا ده د زبیر سه مور سوک و صفیه یرید صفیه مقصد د سوکو صفیه وا نو یو خدای نسبی کمالات دي او ذاتی کمالات څومره دي هغه نسب پرې د اوسراش ذاتی کمالات ته ثم عفیف او د دې نه پس بیا دې ډیر پاک دامن دي حلال حرامونه بالکل ځان ساتي او عفیف فی الاسلام په اسلام کې ډیر پاک دامن دی او بل د قران ډیر لوی عالم دی قارئ للقران اغه لستون کې د قران مجید دی د قران هم عالم دی کمالات پکې ذاتی هم ډیر دی او نسبی هم ډیر دی خورست وو دته یو ګیله بتیو کی زمون خیال نه ساتي د خپل کورنۍ خیال ساتي مونږ چې ورشو دلا نو د د کمی کور د خپل کورنۍ چې کمی دغه دی د خپل قبیله کم خلک دی هغه په مونږ وړاندې کوي دا یو دغه پکې دی زمونږ تر زامن بنی امیه هغه زمونږ خیال ډیر ساتي او چې دل ورشنو دې زمونږ دغه نه ساتي عبد الله ابن زبیر زمونږ خیال نه ساتي والله بیا سوی په خدای قسم بنی امیه خی ان وصلونی کدوی زما سره سل رحمی کوي او رشتہ داری را سره پالی دا بنی امیه نو بالکل زما قریب دغه دی نو وسلونی دی به زما سل رحمی کوي خو من قریب د نږدې نه ما وی بنی امیه ریاضه علی صاحب دغه عبد الله بن عباس ته نږدې و ځکه دا سره په عبد مناف کې شریک دی و ان ربونی او کدا بنی امیه زما تربیت کوي نو ربنی اکفاءن کرام تربیت بو کی زما اغا هم مثلا عزتمن عزتمن خلق دی ټیک دا, دا زما ګوره تربیت هم کوي مالی جانی خیال مم ساتي سله رحمیم را سره کوي بنی امیه او عبد الله ابن زبیر هغه دا د خپل کورنۍ خلک دغه کوي دې ته ګوره فآثرت فآثرت تویا توی توی تویتات نو دې غورکۍ په منګ باندې تویتاتو ما وی د دوی غټ کورنۍ چې ده د عبد الله ابن زبیر بنو اسد دي کنه بنو اسد هغه اسد تر رسیدلې ده نو د بنو اسد غټه قبیله ده بیا په دې کې شاخونه دي یو شاخ ته وی بنی تویتو څه ته وی نو دې ته جمع دغه کوي لکه ګوره خلک وی کنه شینواری شینوار دغه جمع سره دي کنه جمع استعمالي اپریدي اپریدیان شینواریان نو دسې دیم وی بنی تویت دا یو د دوی د دغه د قبیله یو شاخ دی نو هغې ته دی جمع دغه کوي دی په منګه غوره کوي تویتیات او بل والاسامات اسامات دا د دوی د قبیله یو کورنۍ ده بنی بنو اسامه وته وی نو هغه ته دې سوی اسامات هغه اسامات را باندې غوړه کوي والهمیدات او همیدات د بنی اسد قبیله کې یو دغه شاخ دی هغه ته بنو حمید وی نو د جمع راوړه دی په منګه غوره کوي تویتیات اسامات او حمیدات یریدو مقصد چې دی د عبد الله ابن عباس صاحب چې دی ابتنن هغه سو هغه شاخونه من بنی اسد د بنی اسد نه هغه سوق دي تویتیات بنی تویت چې هغه بنی تویت دي و بنی اسامه او بل بنی اسامه دي و بنی اسد او بنی اسد دي خه خبره دا ده چې دا بنی اسد نه دی دا بنی حمید دی ښه او بیا سوی ان اوس دغه توره بیانوي د مروان یک د چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی هستی و کله چې د دعوه د خلافت وکړه نو ما وی مصر وسره ودرید عراق وسره ودرید مکه وسره ودرید مدینه وسره ودرید خراسان اکثریت د شام خلک ودریدل خو سیاسی دغه پکې نو الته چې مروان ابن حکم روچت شو د د خلاف شام ټول دغه تابع شو شام خو ته لاړ ورپسې مصر د مصر خلک هم لاړل مروان ته لاړل مصر هم ته لاړ دلته چې پیدا سره تاو شو عراق عراق هم ته لاړ ریاض خیال لري نو دغه وی عبد الله ابن عباس چې مروان ابن الحکم هغه مخ په بر روان دی مخ په وړاندې روان دی او د ځان کې خالی لکه ورکړې دلته ناست دی نو دا خو د تورې نه دی نو زه څنګه د دغه وکم بیعت وکم څنګه دی ان ابن ابي العاص یقینا زید ابو العاص د دین مراد د مروان ابن حکم ابن ابي العاص دغه مروان ابن حکم چې دی برزا دی راوتلی دی میدان ته او یمشي او روان دی په څه باندې القدیمیه مخ پړوان دی القدیمیه مخ پړوان دی روان دی خا یعنی مقصد د سید عبدالملک ابن مروان دی مروان نه عبدالملک ابن مروان و انه او اغش دی لو زنبه را تاو کړی دا لکه داغه یعنی ابن زبیر چې هغه عبد الله ابن زبیر دی څه مطلب ستاسو د حشی بل مطلب کې وړي دی ځنې خلکو بل شان مطلب اغشته دی دواړه مطلب دغه کې و انه دې ته ګوره او دا عبد الملک ابن مروان لوا اگر اتاو کړی دا زنبه لکه ده کله چې سړی مخ په شکست رواني وی الک پلانی ولا لکه را تاو کړی ده راګیر کړی دی نو عبدالملک ابن مروان مخ په وړاندې روان دی ما به شام قبضه کته مصر ته قبضه کو عراق ته قبضه کو ام مخ په وړاندې روان دی او و انه دا عبد الملک چې دی لو راتا وکړه زمبه لکه دغه د عبد الله بن زبیر راګیر کړی دی ستاسو حشه بل شان وي هغه دا وي هغه الته مخ په بر روان دی مخ پړوان دی روان دی او د دلته ځان کې لکه منډلې ده مطلب دا دی چې صد عزت کارونه نه کوي د چا خیال نه ساتي نو بیا ساسو عشا داسې وي و انه دا عبد الله بن زبیر چې دی لوا د ځان ترا تاو کړي د زنبه خپل لکه سړی چې داسې د تورې کار نه کوي وای ځان ته لکه را غونډه کړې ده حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه قال ښه ابن ابي مليکه وی همدا جرګی دی په عبد الله ابن عباس باندې چې حضرت د عبد الله ابن زبیر بیعت وکړ دخلنا علی ابن عباس من ورننه وتو په عبد الله ابن عباس خ فقال نو دی ابن ابي مليکه وی الا تعجبون لابن زبير ایا تاسو تعجب نه کوي عبد الله ابن زبیر ته قام فی امره هاذا چې هغه ودرېدلې دی په امر د خلافت کې چې دا دی هغه د خلافت ته ودرېدلې دی داوی د خلافت کړی ده او د عبد الله ابن زبیر په شان خ... د عبد الله ابن عباس په شان دي خاص سړی دغه بیعت نه کوي دا ولی عبد الله ابن زبیر وی عبد الله ابن عباس وی وی ما خو اراده کړې و چې زه د بیعت کوم خو دې په خپل د زمون خیال نه سات فقلت نو عبد الله ابن زب... عبد الله ابن عباس وی فقلت چې کله د دعوه د خلافت وکړه نو فقلت ما وی چې لا احاسبن نفسي زب پابند کوم خپل نفس له د د لپاره ما ځان سره ووی چې دا خپل ځان به زه د عبدالله ابن زبیر د پاره موږ قربانوم پابند کوم به سونه به پابند کوم ما حسبتها چې ما نه دی پابند کړی د خپل نفس لی ابي بکر ابو بکر ته ولا لعمر او نه عمر ته ما وی چې دونه بس د پابندی کومه چې د ابو بکر صدیق نه زیاته د عمر نه زیاته حال دا دی چې ابوبکر او عمر د دنه بهتر وو ولهما ولهما او خامخه دا دواړه چې دي کانا او دا دواړه اولا دا اولاو بكل خیر په هر خیر کې منه ددنه بیا ما وی چې زبر د مکمله پابندی کوم وقلت ما وی چې دا ولی ابن امت النبي صلی الله علیه وسلم زکه چې دا زوی دی د ترور د پیغمبر علی السلام و ابن زبیر او دا زوی د چا دی د عبد الله ابن زبیر دی و ابن ابي بکر او دا زوی د ابو بکر دی نو سیتم کله زوی ویل کیږي و ابن اخي خدیجه او دا زوی دی ضرور د خدیجه د خدیجی بی بی مجازا دغه وکنه روارو وابن اخت عائشه او دا زوی دی د خور د عائشه ما وی د دز پابندی کوم خو نه غانه د کې دا کار راغ د سبي پروا وو چې زمونږ د غنه ساتي خیال زمونږ نه سات فیضا هو نه غانه د عبد الله بن زبیر چې دی یتعلا د بزان او چتاو او عني مخ به زمانه ګرځو مونږ به چې ورالو مونږ به خیال نه ساتو زمونږ نه به مخ ګرځولیو ولا یرید ذالک او دا غیر اده نه وده دی چیرې مونږ د ده تابع شو فقلتو نو ما وی عبد الله ابن عباس صاحب وی چې ما كنت اظن زما خدا ګمان نو چې انی اعرضو چې زبا ورمخ کې کم هاذا دا من نفسي د خپل ځان نه او فیدعه دی به پریدي ما خدا ګمان نو چې زبا د خپل دغه مرګتیا ورمخ کې کم او دی به پری دی مونږ ته مرګتیا ورمخ کې کړه چې ته زمونږ ملګری مونږ دا سره ارس کو د زمونږ نه مخو ګرځاو امرګتیا زمونږه پرې خو او دا مې اراده ده چې دا ښه خبره نه ده وما اراه او زما ګمان نه دی په عبدالله یرید خیرا چې دی اراده د خیر کوي و ان کان لابد او کچری وی او کچری د لپاره خلاصي نیوی د دینه نو بس نه دی دا دې طرف ته چې دا نور په خاندان کې عبد الله ابن زبیر زمونږ نه لري دی خیالم زمونږ نه ساتي او دې طرف ته زمونږ د تر زامن عبد الله د دغه دی بنی امیه زمون خیالم ساتي زمونږ قریبم دي لئن یربینی دا خبره چې تربیتو کی زما بنو عمی د تر زامن زما چې هغه بنی امیه دي احب الیه دا ماته محبوب دی من ان یربنی غیرهم چې تربیتو کی زما پردی خلق چې هغه بنو اسد دی